لس اخیرنې روزه پای کې ثواب ډیر حاصلول په سره په عبادت سره هغه کې ثواب ګټل پاغه باندې حدیث پیش کړي او عن ابن عباس رضی الله تعالی عنهما قال او كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اجود اجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل و نبی علیہ السلام پام حالتونو کې د نبی علیہ السلام صحاب سخاوت تو ګورا د پیغمبر پاک سخیوالی تو ګورا او بیا عام سخاوتونو سره د رمضان کې سخاوت تو ګورا نبی علیہ السلام په وخت چې مخامخ بشو داغه سره جبريل اجود بالخير هغه ډیر سخاوت والا او په خیر سره څنګه ډیر سخاوت والا او په خیر من الريح المرسلته داغا طوفانی سلی تیز نه هم زیات سخاوت والو هغه تیز سلی چاغه را پر خودلی شوی وی په تیزی سره متفقن علی مریح الدا هوا المرسله چاغرا پر خودری شی په تیزی سره متفقن علی وعن عائشه رضی الله تعالی عنها قالت عائشه کان رسول الله صلی الله علیه وسلم اذا دخل العشر احياء الليل کله با چې داخل شوي اغلس شپې د رمضان رونو له بشپې لرا نو خپل اهل او عیال به هم د ځان سره وی خاو او لنګ به مضبوط کو د پاره د عبادت پکار دادی چې د شپې خلک بچي یو ټیم پاسې د وخته کاغنی نو په رمضان کې د دې د پاره تیارې ډېر غوړه دي خاص کر په اخیره عشره کې ځکه په دې کې یعنی چې شعبان مخکې د نبی د رمضان نه مخکې شعبان دی نو پنځل سم شعبان نه روزي ونیسي تر رمضان پورې د پیغمبر منع کړی دا چې دا بننی سي د رمضان نه مخکې روزي الا مگر د پاره دا چا وصله چې وصل کړي روزي لرا پاسه چې مخکې د دنو نو چې د کم خلکو دا عادت وي او د پنځم په ورځ روزه شروع کیږي رمضان او د ګل سو د عادت د روزه یو نو کدا ونی سينو خیر ده یا د خالی او د جمعې په ورځ به روزه شروع شو رمضان او د جمعرات په ورځ به یو سړی همیشه په هفته کې روزه نیول خیر ده چې عادت وي خو عادت نه او یو روجه مخکې ونیسي وای که نفلی خو نفلی بشي ګنې فرضي بشي دا خانه ده او نیمه میاش د روجې نه مخکې د شعبان روجې نیول دا صحیح نه دي ولی صحیح نه دي یو سړی وای ځکه چې په دې باندې انسان کمزوري کیږي روجې طبيعه دا خو نفلی دی او رستو را روانه کوم میاش دا فرضی نو چې هغه ته په کمزورې کېږي نو خنه دی هو که یو سړی وي ځان عادت کوم دروجو او زه په نه خرابې کوم نو بیا دی ونی سي پوښګه دا معنا ده په دې حدیث وروړي عن ابي هريره رضی الله تعالی عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال نبی عليه السلام چې هغه روزه نیسي روزه د خپل عادت په برابرې په دغه ورځ باندې دغه روزه نو بیا خیر دی فلی یسمغه د روزه ونیسي ذالک اليوم د دغه ورځ لکه ما بیان وکړه د جمعرات په ورځ به سړی روزه نیول یا د ګل په ورځ او دغه ورځ راشي نو بیا دی ونیسي متفقن علیه من سام اليوم الذي يشك فيه چا چې میا چا چې روزه د رجونی ولا چې شکول شي پای کې فقد اصحاب القاسم تاکید خلاف کو د نبی علی سلام ابل قاسم د نبی علی سلام کونیوا نور دعاګانې مرضی رواه ترمذی وقال حدیث حسن وفضل باب فضل السحور وتاخير ما لم يخش طلوع الفجر باب دې په بیان د غوړه والد پېشمنی کې او په تاخير داغه سو پورې چې ير نوي د خطلو د سبا وعن زيد بن ثابت قال وتسحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم پښمنه کړو موږ د نبی عليه صلوات و سلام سره موږ پښمنه وکړو انو ثم قمنا الى صلاه نو بیا موږ پاسې د مونستا قیل ویلی شو او ویلې شو د دې دوالو منځ کې سوره فاصله وا یعنی د پېشمنی او د مونږ په مابین کې سوره فاصله وا سوره وقت تاسو برغیو قال زید بن ثابت وی قدر 50 آیا پاندازې د 500 آیاتونو د قران متفقن علیه یعنی د 500 آیاتونو پاندازا چې قران لولي نو په مزه سره موږ دورا د پښمنۍ نه پس کړو انتظار کړ چې پښمنه مو کو نو دور انتظار موږ د پښمنۍ نه پسو کو لکه چې سوره وکه سره 500 آیاتونه ویلې شي بیا موږ سهار منځو کو مؤذنان د نبی علی السلام دو اذان کوونکیو یو اذان یو بلال او بل عبد الله ابن ام مکتوم یو لون صحابی دی اغم د پیغمبر پاک مؤذن دی ایو بنا دی فقال نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم ان بلالا يؤذن بالليل بشک بلال اذان کوي د شپې چې کله به حضرت بلال اذان وکړو دا اذان به د پېشمنیو خلکو به خوراک سکا کاو او چې کله به اذان د عبد الله ابن ام مکتوم شروع شو نو دا د سبا د خطر اذانو ار سبب بندو پوش خلکو با پیجانده کنه لومبه چې موږ لاړو حج د پاره موږ ته خود څه عادت نو نو بانګ شروع شو موږ یې به دا خو سحر شو حالان کې هغه تهجد بانګو ځکه وو خو سره لار شي په سفري نه د غړې پته لګي نه د ټیم پته لګي هر څه نیو نیو بیا د شپې ورسیږي بانګ شروع شو مونږ وی چې بس دا د سحر بانګ دی خلکو وی چې نه دا د تهجد بانګ دی سو وخت پس رستو ګنټه یو نیو بیا د سحر بانګ شروع شو اوس هم دا عادت ده نه یو بانګ د تهجد د پېشمنیو د نبی علی سلام هغه بانګ بچا کا حضرت بلال او چې کله صحابه به وخته دا هغه بانګ بچا کو مدینه منوره کې عبد الله ابن ام مکتوم رضی الله تعالی عنہ ان بلالا يؤذن بليل بشک بلال اذان کې د شپې نو چې کله حضرت بلال به اذان وکړ هغه د سره پاره چې دا پېشمنې چې د سار د وخت پاسېدل من خصائص الامه المحمديه دا د خصوصیت د محمد د دی امت دی پوه په هغه کې پېشمنې مشمنې ونو دا د خصوصیت دی ها باب فضل تعجیل الفطر